باب القضاء فی الاحادیث المختلفة فیصلہ په احادیث مختلفو کی احادیث تی یا قرآنی آیات تی بظاہر یو بل سره مخالف ښکاری اختلاف معنی کیږي مونږ وایو دې دوه شیونو په مابینس کې اختلاف ده څه مقصد چې دوه شیونه من کل الوجوه متفق نه سره بیا مونږ وایو چې د دې دوه احادیثو یا د دې دوه آیتینو یا نور دوه کلامین یا هسې دوه شیونه چې من کل الوجوه سره متفق نه بیا مونږ وایو چې دې کې اختلاف ته دې دوه شیونو منځ کې اختلاف ته او یو تناقض وی تناقض دیتا ورتائی چی یو بل سرا نقیز وی یو کی دیوشی کولو حکم وی بلکہ دی نکولو حکم وی نو یو اختلاف وی او یو تناقض وی دا اختلاف عام دا او تناقض چی وی خاص وی دا ضروری نه وي چې دوه شیونو په مابینځ کې اختلاف وي بیا دې خامخا تناقض وي البته چې دوه شیونو په مابینځ کې تناقض وي بیا به اختلاف خامخا وي اوس دی قرآنی آیات او احادیث مبارک چی دی دی کہ پا حقیقت کی تناقض او اختلاف دا حقیقت کی دی کی تناقض نصیرات لے حقیقی تناقض دی که نه ځکه چی دا دی یوی سرچشمه نه چی دی روتلی دی چی هغه وحی علم ده خو دوره ده چی قرآن کریم دا وحی جلی ده عبدالله بود نو اوس په دې کې حقیقي تناقض نشي راتلی تا ما په خبرې منځ کې خو به ټیک ته حقیقي تناقض راشي څه مفاد دی وجه نه څه هغه دی وجه نه کله به یو وار یوه خبره وکړي بله وار به بیا ونه منکر شي بیا به بله خبره وکړي لیکن حدیث او قرآن دا خو په حقیقت کې وحی علوم دي نو په دې کې حقیقي تناقض ګوره چیرې نسی راتلای البته کله تاسو مونږ ته سر په سترګو باندې دی دوا آیتینو یا دوا حدیثینو ما بینس کی تعارض او تناقض غند اخکاری نو دی ایغ تعارض او تناقض دفع کولو دی پارا او دی ایغ طریقے دی دفعیے شاہ سے پدی باب کی بیانول غواړي تاسو په دې خبرې باندې پوه شئ دا کیسه درته کوي باب القضاء فی الاحادیث المختلفه فیصلہ پا احادیث مختلفہ ہو الاصل اصل دادا ان یعمل بکل حدیث چا عمل وکڑی سی پا ہر حدیث باندی الا ان یمتنع العمل بالجمیع لید تناقض پکار خدا دا چې په هر حدیث باندې عمل وسی ها کچرت عمل بالجمی ممتنی وی تناقض دی وجنا نو بیا با بعض حدیث باندې چرایسی عمل رایسی نمبر ایک دوما خبر دادا وانه ليس في الحقيقه اختلاف دو حدیث پما بینس کی دو آیتون پما بینس کی یا یو حدیث او یو آیت په مابیس کی په دې کې حقیقی اختلاف نی ولکن فی نظرنا فقط ها البته د تاسو مونږ په نظر کې کلا اختلاف ښکاری نو اوس چې د تاسو مونږ په نظر کې تناقض او تعارض ښکاری شاه صاحب د دغه دفعیه لپاره رادرومي او دا باب چکی کېږي لدفع تناقض الروایتین الفعلیین طرق سبعة اوس احادیثو کی دو قسم احادیث دی یو قولی احادیث وی او یو فعلی احادیث وی نو کلا بتناقض او تعارض دی فعلی احادیث پما بینس کی وی یو جای به حضور صلی اللہ علیہ وسلم یو نامونه فعل کړی بل جای به د ایغه معارض او مناقض چی بل فعل کړی نو کله با دو فعلینو کی تناقض رئیشی کله با یو فعل او یو قول کی تناقض رئیشی خبر با دی حضور صلی اللہ علیہ وسلم بل نامونه کړی او عمل به دی ایغه چی الټی او کلا دوا قولی حدیثو کی تعارض رئیسی یو حدیث یو شی باندې دلالت کوي چې دا کار داسې ده دا بل حدیث په بل شی باندې دلالت کوي چې نه دا چې دا داسې ده دا اوس شاه صاحب رادرومي او بد ترتیب دا خبره بیانوي چې کله دوا فعلینو په مابینس کې تناقض راشي نو آبد په کومو طریقو سره سړی دفع کوي یو قولی روایت او یو فعلی روایت په مابیس کې تعارض راغی نو آب سړی څنګه دفع کوي یا دو قولی روایتونو کې تعارض راغی نو د هغې دفعې به څه صورتونه وي نو فی الحال اوس شاه صاحب و طریقې درته ښایي چې دوه فعلی روایتونو کی تناقض او تعارض راشی نو په دغو وو طریقو کی به په یوی طریقی سره بیا چه کای دفع کای او عجیب مقصد داده چه کمال کړی ده شاه صاحب خدا سی عجیبه غوندی تحقیق یې کړی تاسو ورته وګورو فاذا ظهر حدیثان مختلفان کله چې دوه حدیثه مختلف ظاهر شي روایت وکړه چې حضور صلی الله علیه وسلم داسې کار کړی ده وحکا آخر انه فعل شیئا آخر بل صحابی روایت وکړه چې حضور صلی الله علیه وسلم داسې کار کړی ده فلا تعارض نو دې کې تعارض نشته یو وخت یو کار کړی بل وخت بل کار کړی لکه مثال په تور باندې یو صحابی روایت راغی چی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اودس وکو هر هر عضو درې درې واری ووینځه بل صحابی روایت راغی چی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اودس وکو هر عضو یو یو واری ووینځه نو پدې کې څه تعارض نشته ولی یو وار دی یو یو وار وینځلای بل وار دی چی درې درې وار وینځلای کله به مقصد دا چې وخت ډیر وي کله به وخت کم وي کله به مقصد اوبه ډیرې وي کله به اوبه چې کمې لکه عام تاسو وګورو چی یو سړی مقصد دا دی چی اودس کوي نو کله به مقصد دا دی چی درې درې وار یو اعضاء ومینځي هر یو او کله به یې چه کی یو یو وار ومینځي نو سبا یو یو حالت لیدلای نو خبره تته بیانای بل بل حالت لیدلای نو پدی کې صدا سے تعارض خبره نشته دا شجی ویکونان مباحین ان کانا من باب العادت دون العباده او دا بیا دواړه مباح دي که چېرته د باب د عادت نه و نه د چا نه عبادت نه کله حضور صلی الله علیه وسلم مثال په طور باندې پټکای والا کله پټکای ټوپۍ دواړه مثال په طور باندې هسې والي نو من باب العادت تی دواړه مباح دي چې کوم یو دې وکړو ښه جي او کله یو شی من باب العبادت وی بیا هغه ځان له حکم نه چی من باب العبادت وی او احدهما مستحبا والآخر جائزا ان لاح علی احدهما آثار القربت دون الآخر یا کلا دو کارا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کری یو مستحب وی او بل چوی جائز وی کچیر تا پیو باندی آثار دی قربت ظاہر دل او پبل باندی نو لکه اوس مثال په طور باندې اسې عادتا حضور صلی الله علیه وسلم ټوپۍ هم ټوپۍ پټکا په سر کړی دي او مقصد دا ده چې عبادتان دا کړی دي چې هغه نه بعد با د جما نه بعد با فورا حضور صلی الله علیه وسلم او دس او بیا به چکړه ولامبل نو هغه اوس مستحب ده چی مثال فورا دی سړی آلته دی بیا سړی ځان صفا کی او دی لامبی آبیا مستحب ده نو کله یو کار جائز وی او بل مقصد دار چی چی وی مستحب وی او یکونان جميعا مستحبین او واجبین یا دوار کلا مستحب وی دو کار او زور صلی اللہ علیہ وسلم کلی آریو مستحب وی یا کله دوه کاره حضور صلی الله علیه وسلم کړي هر یو واجب وي یکفي احدهما کفایت الاخر خو چې کوم یو کې هغه بل نه چې کوي کفایت کوي لکه خصال د کفارې یا دغې کې وګوره چې کوم یو کې هغه بل نه چې کوي کفایت کوي ان کانا جميعا من باب القربه چې کچیر په دا ټول دی باب دی قربت نه که اطعام د عشر مساکین دی وکړو هغه نورو نه کفایت وکړو که اعتاق تیرا کبی وکړو لا بل نه کفایت وکړو که به دی روزی ولرلې لا بل نه کفایت وکړو وقد نص حفاظ الصحابه على مثله في كثير من السنن حفاظ صحابه په دې باندې ډېر سنن د حضور صلی الله علیه وسلم لکه وتر یولس رکعات راغلي دي تسع راغلي دي سبع راغلي دي نو هر یو دي چې وکړه بل نه کفایت کوي یا لکه جهر په تهجد کې راغلی ده سیر هم پکې راغلی ده مخافتت یعنی سیر هم پکې راغلی ده نو چې کب سرن دی قرات پکې ویل ټیک تا کا جهرن دی پکې ویل ټیک تا او شاته وی چې بالکل په دې باندې وعلى هذا الاصل ينبغي ان يقضى في رفع اليدين الى الاذنين په دې اصل باندې اوس مقصد دا چې ته دا مسائل بنا کولای شي دا د یو تنګ جینه خلاصولو مختلف طریقې نو چې په کومې طریقې دې ځان چکو خلاص لکه اوس تو اوس مثال په طور په دې باندې شاه سی وایي چې په دغه اصل باندې ته فیصله کولای شي چې هر یو د بل کفایت کوي احادیث پر رفع دی یدین کې کوم راغلي دي الی الاذنین چې مثال لاسونه چې ګئے غوږونو طرف ته نو څونه به چې ګئے الی الاذنین به چې ګئے الی المنکبین به چې ګئے څنګه به چې ګئے نو بس چې کوم یو دی وکړ هغه بل نه چې راغله کفایت راله او بیا امام شافعي صاحب ښه تطبیق کړی ده په دې کې تاسو ته ما مخکې بیان کړی و چې داسې دې سړی وکړي نو دا ځایونه به دې اوږو سره برابر شي دا به حذا او ذنین راشي نو په منکبین وال باندې به عمل راشي په هغه به عمل راشي او دا مقصد دا دی چې د ګوتو چې کوم پورتني سرونه دي دا به د غوږونو دونکي سره راوځي نو په دغه روایت باندې به عمل راشي نو داسې په طریقې سره سړی وکړي سره لګی دی نه بلکل داسې نو مقصد دا دی چې حذا منکبین او مکشحمته اذنین ادی اعلی دی اذن چې کومه دي هغه سره به د ګوتو هغه چې برابر شي دا له ټولو نه ښه تطبیق بیا دا امام شافعي ته کړی په ټولو حدیثو به چې راشي عمل راشي ځکه کوشش دا پکاري چې حدیث معمول به شي په دلته به لاس نیسی په صدر باندی نونه کاته پورته نو له ټولو نه بیا دو تطبیق داسې کوي چې په داسې طریقې دې سړی وکړي چې دا ورغوی ده دا دې بالکل دلته په دې نو منځ باندې کېږي نو څه حصه به دلته دا پورته شي نو په هغه به عمل رای شي چې کوم کې په نو باندې راغلي په هغه به عمل رای شي چې کوم باندې کاته راغلي په هغه به عمل رای شي کوشش دې سړی دا کوي چې د حدیث څه معمول به شي حدیث معمول به تاسو په دې خبره پوه شئ دارنګي وفي تشهد عمر عمر رضی اللہ عنہ وابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ وابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ پدی تشہد کے چی دری وارو صحابہ کرامو نا تشہد راغلے دا بس چکم یو دی اوی لا غبل نا چکے کفایت کئی وفی الوتر اپ وتر کراغلی حل ہوا رکعت منفردہ او صلاة رکعت چی وتر رکعت منفرده ده که دری رکعته دی ائمه ثلاثه پدی دی چی وتر رکعت منفرده ده خو دوه به مخکی او تا هسی نفل غوندی وکی بیا به دی ورسره چکی یو به ورسره ټل کی نو دا به وتر سی مونږ وایو چی نه نه یو نسته دری رکعته چی دی وتر دی بهرحال نو شاه سی وای چی کوم یو دی وکړل هغه نه چکی کفایت کوي وفي ادعیه الاستفتاء دارنګ په ادعیه او دی استفتاء کی چی مقصد دا سبحانك اللهم الفاظ مخدر طویلی مانځ کې چې کوم الفاظ به وایي بس چې کوم دی ویل دی ویل چې پوره دي وادعیت الصباح والمساء وسائر الاسباب والاوقات دې ټولو کې داسې مسله ده چې مختلف هغه راغلی دا چې کوم دی ویل آ چې دي صحیح دي او یکونان مخلصین عن مزیکین یا دو فعل وی دواړه مخلص وی دی یو تنګی نه ان تقدم ما یوجب ذلک کثیر تمخ تدا شاید سویو چی غدا چکول واجب کول لکه خصال د کفارې ته وګوره نو مقصد دا ده چې هغه شی په تا باندې درې څلور شیونه چې کی ضروري کی نو مخلص ته د تنګ جنر باسل ځان رخلاصول دي چې په کومې طریقې سره د خلاص کو بس ته خلاصېدای شي وکعجیت المحارب فی قولی یا کلا یا لکه محاربینو ته جزا ورکول دیو قول مطابق قطع الطریق تی نو دیو قول مطابق یعنی دی امام شافعی صاحب رائے مطابق اغه ته سزا ورکول دا چلور لاری دی چلور لاری چې په کومې لارې باندې ته ځانونه خلاصی مړوی پانسی کوی یو لاس او یو خپا الټه طرف یې چې کئ کټ کوي او که مقصد دا چې نفع کئ د چا نه جلاوطنی یې کئ یې ټول عمر کئ ساچئ ستا خوښه ده چې په کوم یې باندې چې کئ عمل خو هغه مونږ خو به تاسو نور انوار کې ویلي دي مونږ به داسې وکړو چې مقصد نه دا د دو جرم ته به ګوري که مثال کله دو صرف قتل کړی کله یې قتل کړی یا مال یې لوټ کړی کله یې مقصد دا ده چې دمکی کړي په پوه شي هسې یرول کړي کله یې دغه ته استعداد کړی یا یو کار یې نه کړی خو دغه ته تیار شوي خو ترای مثال حکومت یا هغه په کنټرول کې کړي نو مختلف هغه که به یې د ټول کړي وو ټول بیا داسې کار ورسره وکړه چې سم یې چکه وغربه لکه هغه چې کوم مجاهدینو چې وغربول په مینانشاه کې چې دغو دا ټول کارونه کړي وو قتلونه یې کړي وو او لوټ مار به یې کاوه او غلې به یې کولې خلکو ته به یې دمکیګانې ورکولې هر شی به یې کول نو دغو سره دا ټول کارونه چه وو پکار وو چه مړه دی کی او بیا یې پانسی کی بیا یې په مټو پورې ځوړند کړه او لا سخفی دی چه کی کټ کی او ښه دی چه کی ذلیل کی او دی کی هیڅ دی انسانی هغه مقصد دا ده چه رسوائی نه ده چه دا دی انسانی لار شته ده نه نه دو سزا دو سزا شریعت ښودلې دا ده چه څو ورځې در ځوړندوی چه خلق ورنه عبرت واخلی ځکه چې هر یو ګناه ګناه ده خو د ډکیتی او دغسې په زور سره چانه مال اخذ کول او دهشت پاچول دونه پیسې راکا داسې د خلقو شرمونو ته دا داسې یو عظیم جرم ده چې دا قطع نظر د اسلام نه په هر ملت کې داسې د جرم ده او دا د انسانانو ژوند څه کوي خرابوي خواکه اسلامي ژوند وي که غیر اسلامي ژوند وي دا څه کوي خرابوي او په دې باندې ټولو مللو څه د اتفاق ته چې داسې خلکو څه کول پکار دي بېخکني کول پکار دي نو داسې ښه کار یې ورسره کړی ده که نه چې بلکل د اسلام خلاف پکې تا بوی قدر نشته ده سړی چې د اسلامي روایاتو څه وکړي مطالعه وکړي نو هېڅ پکې ته دې کې اسلامي خلاف کار نه و بلکل چې د څنګه سزا یې ورکړې دا د دو بلکل چې دا حق و حق بلکې دا خو راڅه کوي چې مچنې یې ورته جوړې کړې وای او بیا وروسته پکې اړلي وای چې پته یې لګېدلې دا یې بلکل دو حق سزا وه عدالت به شفقت نه کوي هر چېرته شفقت دا هغه نه رحم چې دا ممدوح وي دغسې ځایونو کې رحم ممدوح نه ده چې وخ وایي دا ښه څرنګه غریبان راخلي ولې دا ویني دا نه ویني چې دو به څومره خلک ځورولي څومره خلکو ته یې مقصد دا دی چې په لارې به تېرېدل هله ښځې مخ راښکاره کړه دومره پیسې راکړه ته دې خبرې ته وګوره دا ګپ خبرې دي دو دا پکار وا ما تساوی چی جی بیتا زلن ما اور تین معلومات لن نرم دا خو پدی کی نرم ندا ما کا وس وی زال تو اور سر دا سزا علاقہ ما دا ما و پمشنو کی آن دیو سم ممی دا سی پکی اوگر کریو ور پسیشا بزدل سرائی نسی کتلا یغا چی کم آغی جوڑ کرا دا بزدل سرائی نسی کتلا دلیر سرائی کلا او یک بزدل سرائی تا و بیا خوب نوارسی او یکونان مخلصین عن مزیق ان تقدمه ما يوجب ذلك كخصال الكفارة وكأجزية المحارب في قول يا لك جزاغان المحاربين يوقع المطالب أو, أو يكون هنالك علة خفية توجب یا هلته یو علت خفیه چې هغه دا شی واجبوي او تحسن احد الفعلین چې یو فعل واجبوي یا مقصد دا ده چې استحسان کوي فی وقت والآخر فی وقت ابل په بل وخت کې لکه مثال په طور باندې حضور صلی الله علیه وسلم حضور صلی الله علیه وسلم په هغه باندې مقصد دا چې فرض نه دي کړي په سواری باندې بیا هغه یوې موقع کې مجبور شول بیا یې وکړ او توجب شیئا وقتا و ترخص وقتا کله یو شی مقصد دا دی چې په یو وخت کې واجب وي یو شی یعنی یو امر خفی رئیس علت خفی چې هغه یو شی په یو وخت کې څه کوي واجبوي و ترخص وقتا په بل وخت کې بیا مقصد دا دی چې په هغې کې څه راولي رخصت راولي ښه جي لکه مثال عام په سفر کې روزه سړی لري لري دی خو که مقصد تکلیف ورته بیا رخصت راولي دی دی نه لري فیجب ان یفحص عنها نو واجب ده چی دینه تفتیش وکړای شي ادا سی علت تر معلوم کړای شي او یکون احدهما عظیما والآخر رخصا کله یو عمل په عظیمت باندې بنای بل عمل پر رخصت باندې بنای ان لاح اثر الاساله فی الاول کچرتا اثر دی اصالت پا اول کے خکارا شو چا اول اصل عمل دا نو آپ عظیمت بنا بیا دوم یو عمل آ مقصد دارے چی پر رخصت مانی بنائی و اعتبار الحرج فی الثانی لکه اوس مثال په طور باندې عظیمت باندې یو هغه بنای بل پر رخصت یو سړی د مجبورې چې اله کفر کلمه وایا کفر کلمه وایا نو عظیمت خدا دا اصل دې نو وای خیر د دې مړ کی خو مقصد دا چې رخصت دا چې دې کو وای نو مقصد دا خو قلبه مطمئن بالایمان نو بیا پروا نشته دارنګه و اعتبار الحرج فی الثانی اصل خو یو عمل وی او اعتبار دی حرج په ثانی کې شوی وی اعتبار دی حرج شوی په ثانی کې چې په هغه دوم شای هغه تا ته څوک تکلیف درکوي له هغه دی هغه دی وجه نه مقصد دا دی چې جایز شوی و ان ظهر دلیل النسخ قیل به یا دلیل دی نسخ ظاهر شوی وی نو په هغه به کولو کې چې په دغه کې دلیل دی چې دا نسخ راغلی ده نو بهر حال دا دی مختلف یعنی اغا عمل کی اختلاف چکل رئیسی نو دی اغا دا مختلف دفعی چی دی طریقی دی مختلف دی دفعی چی دی طریقی دی شجی طرق دفع التناقض بین القول والعمل کلا بداسی وی چی یو با قول وی یو با عمل وی ګورئ چې د دې دفعیې دوه طریقې دي اوس وبه ګورو و ان کان احدهما حکایت فعل کچرته یو روایت آ حکایت کی فعل وی والآخر رفع قول او بل اغا رفع دی قول وی یعنی قول مرفوع وی فإن لم يكن القول قطعی الدلالة على تحریم اس پا دا قول تا گورو کچرت دا قول دا قطعی الدلالت پا تحریم ماننو قول نا یقینا دی اخشی تحریم نمعلومی دو یا وجوب یقینا نو نار معلومیدو او قطعی الرفع فإن لم يكن القول قطعی الدلالت على تحریم قطعی الدلالت پا تحریم نو یا او وجود قطعی الدلالت پا وجوب نو او قطعی الرفع قطعی الرفع نو چی قطعا مرفوع احتملا وجوها نو بس دا دوارا دغو دا اووه سره وجوه مو چی تیر کړه په دې طریقې سره به بیا په دې کې چې کای تطبیق کای دغه چې قول او عمل کې به تطبیق بیا په دغه وجوه مو چې کوم تیر کړه د تطبیق هغه د دوه فعلین او متعارضین په مابین کې بس په دغه طریقو سره به چې کای تطبیق کای خدی و ان کان قطعیا اکه چرته قول په حرمت کې یا په وجوب کې قطعی و حمل علی تخصیص الفعل به صلی الله علیه وسلم نو بیا با هغه فعل حضور صلی الله علیه وسلم خصوصیاتو نه ګاڼه شي لکه مثال په تور باندې دې ټولو مثالونه شته خو بیا خبره ډیره اوږده شي خو بوی شوي آسان دي خو غوټه هغه درته بیانې کړم مثالونه خو یې ګڼ شی حدیث و مطالعه کوه بیا دنیا مثالونه دي نو مثال په تور باندې حضور صلی الله علیه وسلم منع کړې ده چې تاسو استقبال او استدبار غایب په وخت باندې مه یعنی غائب په وخت باندې تاسو قبلې ته مخ کومه او قبلې ته شا کومه لا تستقبلوها ولا تستدبروها او دا دی ایو روایت کی را درمی چی حضور صلی اللہ علیہ وسلم خپلا حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ روایت تا چی حضور صلی اللہ علیہ وسلم خپلا ما ولید چی قبلې طرف ته مقصد دا چې مخ و اوس نو د قول او د فعل منځ کې څه راغی تعارض راغی هغه صحیح حدیث تا هغه چې صحیح حدیث دی خو دا چې مونږ وکړه د قول په تحریم باندې دلالت کې سخت حکم راغلی ده اسی مقصد دا چې معمولی هغه نه ده قطعی دلالت علی التحریم ده او هغه فعل با د حضور صلی الله علیه وسلم چې وی خاصیت وی دا قولی حکم نور امت لپاره ده هغه د حضور صلی الله علیه وسلم چې خاصیت ده چې د تفیق ده ولی د ذات ورش مقصد دا دی چی دی الله تعالی نه علاوه نور مقصد دا دی چی کائناتو نه خو دی حضور صلی الله علیه وسلم ذات چه ده اعلی او افضل ده نو دا دی ده خصوصیت ته چی که دی ورته مخ کئی که دی ورته شا کئی دا دی ده خصوصیت ته نور امت با پاره به دلیل چی وی هغه کونی روایت وی اچھا تاسو په دې طریقې پوه شئ و ان کان قطعیا حمل دا حملان دا حمل علی تخصیص الفعل به نو دا فعلی که هغه چه کوم روایت ته دا به حمل کاوه چه په تخصیص الفعل په حضور صلی الله علیه وسلم باندې او النسخ یا به بیا په نسخ باندې حمل شي چه هغه مخکنی هغه چه کوم دی چه دا منسوخ تا هغه فعل هغه منسوخ تا اوس په دې قول باندې مثال چه دا عمل دا فیفحص عن قرائنهما نو بیا به دې قرائنو نه مقصد دا ده چی تفتیش وکړای سی چی دا معلومه شی چی دا وروستونی دا قول دا هغه فعل لپاره چی دا ناسخ ده چی دا پته ولګی وان کان قولین او که چیرته دواړه قوله وو دوه قولی روایتونه وو دوه قولی روایتونه او دی کی تعارض وو او تناقض وو نو بیا د دې دفعې مختلف چي دي طریقې دي که چېرته داسي وو چي تاویل سره کار کېده خو تاویل بیا دوه قسمه یي یو تاویل قریبه یي او یو تاویل بعیده یي تاویل قریبه دې ته وتایي چي بغیر د قراینو نه بغیر د دلایلو نه یو ذهن خواته واچئ اذهان سلیمه و خواته وغورځوئ هغه تاویل نو هغه یې قبلوي چي واقعي دا خبره دي صحیح ده او یو تاویل تاویل بعیدی تاویل بعیده دی تو ته چې بغیر د دلیل نه او بغیر د څه قرائنو نه ته چاته ووایې نو ځینې بیا داسې اخلي نه خوند نه کوي لکه یو جوابي کنه سره سړي ته مزه نه کوي وروایي یاره دې لرې تاویل ده او یو داسې وي چې هغه پرې خوند غوندې وکړي هغه موقع سره نو که چېرته داسې دوه روایته و چې هغه قولي و او په دواړو کې تعارض غوندې و نو تاویل قریبه پکې تکېده نو تعبیر قریبه پکې وکړه لکه اوس مثال بول بسبی سلې سبینې سلې په دې کې ګڼ شی احادیث راغلي چېرته مقصد دا دی چې سب ګلما راغلی ده چې سمې دې سړی اوبه په توی کړي سم دې ووینځي لکه عام احادیث دا دي نضح لفظ راغلی چې اوبه دې ورڅنډ وی رس لفظ راغلی ده چې هسې معمولي دوراغه کي بس داسې دې کي سره اوس دا له سب علماء روایات دی دا له هغه نزح رشح راغلی دی نو بظاهر دی قولی احادیثو کی چه راغی تناقض غوندی نو احناف عجیبه تشبیه کړی ده تاویل یې کړی ده په دې نزح او رشح کی چه دیر واری ته په احادیثو کی د نزح لفظ او رشح لفظ دا غسل کی استعمال شوی ده وینځلو په معنی کی لہذا دالته به دا په غسل خفیف باندې کی بنایی غسل خفیف باندې چی دی دا مقصد چی لږ غونی وینځل چی کنه بس دا بچی کفی بول الصبی په بابت کی چی چی نصح رسح کافی دی یعنی غسل خفیف کافی ده نو دا رسح نصح دا مونږ په غسل خفیف باندې چی کو بنا کو نو هغه سب او غسل خفیف بس یا سره یو شی دی دواړو روایتو باندې چرای چی عمل دی اسی تاسو په دې خبره پوه شو سجه دی نور دا شای مثالونه دی بیا به مقصد دا دی ان شاء الله العزیز تاسو خدای له خیر سره ورسئ بیا به درته رادرومي که خدای خوښه وه وان کان قولین فان کان احدهما ظاهرا فی معنی مؤولا فی غیره ان کان احدهما ظاهرا فی معنی مؤولا مؤولا مؤولا فی غیره وکان التاویل قریبا خود تاویل قریب وی حمل علی ان احدهما بیان للاخر نو دا په دې حمل کو چې د یو د بل څه دا بیان ده نو هغه سب وال به د رجح او د نزح لپاره چه سی بیان شی یا به د رجح هغه ای غپاره بیان شی چه دینه مراد غسل خفیف تا و ان کان بعیدا او که تاویل بعیدا و بیا به سړی هغه نه په تاویل بعیدا به سړی نه حمل کوي ها البته که تاویل بعیدا سره یوا قوی قرینه وا بیا به خیر د تاویل بعیده سړی اخلي لکه مثال په طور باندې یو فقیه صحابي ده هغه هغه تاویل بعیده کړی ده بیا دې خیر د سړی چکي واخلي لکه په حدیث کې راغلي چی هغه چې کوم دی صحابي حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنه د حضرت عبدالله ابن سلام رضی الله تعالی عنه تپوس چی په حدیث کی راتلنی چی دا چی په جمعه و په جمعه ورځ کی یو ساعت مرجوه ده چی په هغه کی دی بنده هغه دعا هغه سره موافق کی نشی موافق مگر الله تعالی بیا چه کئی قبلی نو هغه ساعت مرجوه کوم ده هغه ساعت ساعت مرجوه کوم ده چی په جمعه مانځه کی دا یو ساعت ده هغه ساعت مرجوه کوم ده نو عبدالله ابن سلام رضی الله تعالی عنہ ته وفرمیل چې لیږ غوندې د مازدیګر نه مخکې یعنی مازدیګر نه بعد تر ماښامه او ایده چې دا لږ مشام په طرف ور دغه ده نو حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنہ ویل چې بیا دا څنګه ده هلته خو په صلات راغلي دي چې هغه وخت په صلات کې ده نو جمعې او دا خو صلات وخت نه ده نو اوس دې پارا چې انها فی الصلاة نو دې تاویل و حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالی عنہ تو کړ ورته ویل چې ولې یو سره په انتظار د لمانځه کې ناست دا فی الصلاة ګاڼه شي کنه فی الصلاة ګاڼه شي لهذا په دغه ټیم سره بیا ماښام لمانځه ته په انتظار ناست نو دا فی الصلاة ګاڼه شي نو تاسو رښتیا ووایو که منې په که د عبدالله ابن سلام صاحب هغه نه وای دا تعویل نه وای نو تاسو به قبول کړی او ځین یې اخلي چې نه هیڅ ډېر بعید غوندې تعویل ښکاري خو چونکې د لوی صحابي تعویل ده فقیر صحابي تعویل ده نو لهذا دې وجې نه دا تعویل اګر که بعید ده بعید ده خو بیا هم مقصد دا دی چې مونږ چې کو منو هسې تاسو مسئلې باندې سر خلاص سجده وان کان بعیدا لم یحمل علیه الا عند قرینة قویة جدا او که چېرته بعید و نو نه به چې حمل کاوه بیا په دې تعبیر بعید باندې ها که چېرته قرینه قویه جدا موجوده وه او نقل التاویل عن صحابی فقیه یا دیو دا تاویل دیو فقی صحابی نر نقل و کقول عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ فی الساعت المرجوع فاغا ساعت مرجوع کی دا قول کرده انها قبیل الغروب دا لږ د غروب نه مخکې ټیم ده فاورد ابو هريره رضی الله تعالی عنہ نو په دې باندې حضرت ابو هريره ته بیا اشکال وکړ تا او ته ویل چې انها ليست وقت الصلاه وقت الصلاه چې دا خو د لمانځه وخت نه ده او په دې روایت کې خدا راغلی دی چې دا په لمانځه ټیم کې داسې یو وخت ده په لمانځه کې دننه داسې یو وخت ده وقت کانت